چې رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې عیسی چې به انسان کې موجود شي دغه انسان زمونږ الله جنت لګوي شي دلیل به دې باندې چې الله زمونږ د عمل سره کار لري د دې عمل د وجنه سره وړاندې کیږي او رسېږي لکه سبا ان شاء الله د شریعت په درس روان دي رسول الله فرمایي بعضې د شهدا دي چې دغه بلډینګونه د عام انسانان ګوري د انسان خولې تر پریوي شي دومره دنګ دومره اوچت میدان د جنگ له دنګلی دی لکه جعفر زید ابن حارثه د الله نبی فرمای جنت کې مولید چې دوی کټونو باندې ناسو او ډیر ډولی دی خو نو بارکه به موږ تاسو در شروع یو پکې ویل شو چې هغه حیا رسول الله دا ترغیب ورکړي چې حیا د پوره ایمان دی نن دوین خوې باندې خبره شروع کیږي الصدق رشته ویل راځي چې اوس په دې باندې خپل ځان وتلو رسول الله فرمایي چې کوم انسان رښتیا وي د سړی به جنت ته ځي چې کله انسان دروغ وي په دې معاملاتو کې ناس ولاړ کې دغه انسان د جهنم په طرف رواني کی دم ډیره د تاوان خبره ده چې موږ د ژوند کې دا نقشه جوړ کړی چې لکه موږ د جنت والے او جنت الفردوس والے او به یې سنتیجه مو په بل تر باندې لاړ شي او دی خوونه کې به طریقه هم دی چې ورځ به خپل درس وي ورځ به د خوونه وي ځکه دا خو ډېر وګدم وګدم مسله ده ټول وخت به دا به والی امام ماوردی رحمه الله یو عالم دی هغه فرمایي د رښتیا خلک ولي وي یو وجه دا خبره ذکر کړې ده د انسان د عقل تقاضا کوي چې د همیشه رښتې او یو د بل رښتې واوري چې کړه د دروغ ویره ګوره تاوان وو کی دویم زموږ د شریعت د تقاضا ده دریم د انسان سړیتوب د تقاضا کوي چې زه د همیشه رښتې وایم او خاص کر هغه انسانان چې هغه د غوړي چې موږ د ملګرو کې په رښتیا باندې مشهور شو د مکی مشرکین چې کفار ولې نه هغه دروغ نه ځان ساتو ابو سفیان په خپل فرمایي حدیث بخاری کې راځي د هرقل بادشاہ د رسول الله بارک ځمانه ته پوښتنه وکړه وې ما ټول سفر رښتې رښتې ویلې وې ارمان که زه به دروغ باندې نه مشهور دي نو ما به دومره دروغ د رسول الله بارک ویلې چې د حد نه سیوا ګور مشرکین دي زمونږ د محمد رسول الله دشمنان دي خو دروغ نه وایي رد په اق انسان باندې چې هغه ایمان جنډه ډیر وړاندې پیش کړی دا او د ایمان دعوه کوي او دا به دروغ وي د انسان به همیشه جهنم کې وي پروتي چې کله توبه ته ونه باسي ابن قیم فرمایي وی قول او عمل حال دا درې چې دي مجالات د صدق دي وینا کې برشته وي او په عمل کې برشته وي او د قشن بده حال کې دا دومره مهمه موضوع ده قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا 92 آیتونه الله د رښتیا باره کې ذکر کړی دي 92 اته کم سل آیتونه د رښتیا باره کې راغلي دا دومره مهمه خبره ده زمونږ د محمد رسول الله بګی څلور سلوي کا حدیث دی اول اثار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ان الصدق يهدي الى البر دا رشته خلق د نیکی په طرف سوق او رواني وان البر او د نیکی خلق رواني جنت لا وان الرجل یو سړی رشته وي حتا یكتب صدیقا تر دې پرې چې دا رښتینی ولیکل شي او دروغ هغه خلک د بيدنی په طرف باندې رواني او د بيدنی به خلک د ور په طرف باندې یو سړی به دروغ وایي تر دې پورې چې موږ د الله په نسبت باندې به دروغ جن ولي کلی شي کبه رښتې وایي موږ الله وسره به ګور نه ملي څه مطلب رسول الله په دې حدیث کې اشاره وکړه دې خبره لاو تصریح په وکړه چې کم انسان رښتې وي دا به جنت لږي او چې کم انسان رښتې نه وي دا به جهنم لږي دا به ور لږي کدا خو چیرته په من کې موجود شي موږ د جنت والو یو کدا خو ګوره په من کې موجود نشي دا سره موږ دروغجن یو راځي چې په دې باندې رب العالمین سره دا لوز کو یا الله د دې درس مخکې چې څومره کمې زیاتې زمونږ نه بګی شوی هغه درنه د ای باره کې معافي غواړو او آینده مونږ کوی شو بده باندې چې بده سړي له جنت ورکې دي چې مونږ رښتیا وي دا خبره وکړو کبه نه کوو بالکل ضروره عباده بن سامت فرمای رسول الله فرمای و مانه د شپږ شینو ضمانت راکې زه تاسو د جنت ذمہوار یم چې کله خبرې کوي نو رښتیا وایي او مو چې کله وعده وکړي پاغه باندې وفا کوي او چې کله تاسو سره چې امانت کې خود نو هغه به ادا کوي که خبرې که بچي که ارسه د خپل فرجونو حفاظت وکړي د نظر کنټرول وکړي او د لاسونو د بد کارونو نه منع کړي د شپه کارونه مشکل وکړه محمد رسول الله فرمایي زر جنت زما وره مودر به کوم الله تبو وایم حدیث کې راځي پر روایت د عبد الله ابن عمر دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی و اربع سلور خوینه دي چې کله په انسان کې موجود شي دا خالص منافق دی رسول الله فرمای مطلب دا چې د په منافقت کې د ظریف اندازه باندې به شک نشته او که یو خو به موجود شي به کې د منافقت یو خو موجود دی تر څو چې پرې کې نه هغه کم دی انسان چې کله وعده وکي او پکې به مخالفت وکي یاد ساته دا سړی رسول الله فرمایي خالص منافق لیکن جمع صغیر او د قشن ابن کثیر کې روایت ته که یو سړی واده تاسو سره وکی او سبب د شي کار کې غیر راغی چې هغه کار د دې کار ډیر مهمو یا د انسان د وسنه خبره هو د چې سره په دې واده باندې وفا وکي رسول الله فرمایي چې دا ګوره منافق نه دی منافق هغه انسان دی چې په دې مجلس کې زه اوس واده وکم هغه دې احمد خو بر اعظم لیکن دې زړه کې هم دا اوس مې چې اشه دروغ مې نه راځم دغه منافق دی لیکن کما د زړه خبره کړي چې زبر اعظم او سبب د شو کار کې ګیر شم چې هغه ما د وسنه بارو یا یو بل کار کې ګیر شم چې هغه ډیر ضروری وو رسول الله فرمایي به دا سړی منافق نه دی ځکه دا د وسنه بار ده دویم شکل انسان خبره کوي په دې کې دروغ ویلې او چې کله جګړه کې په دې کې کنزل کې یو چې کله لوزو کې پاګه کې بیوفایو کې دا سلور صفاتونه چې بچا کې موجود شي محمد رسول الله فرمایي دا خالص منافق دی او منافق بدر کې خپل کې پروت لاندې يهود نه سره فقيزه کې وشيږي نو داخله به وشيږي ابو هرره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دی د منافق انسان درې نه خېری خبره شي کینو دروغ بوي وعده چې وکړي نو بیا مخالفت کوي او شکر او سره امانت کوي خو د لشي سب کې خیانت وکړي ابن ابي مليكه فرمای وی ما ترش ملګری د محمد رسول الله کتري و چې ټول په ځمانه رضا چې موږ منافقان نه وو حسن بصري فرمایي وی چې کم سړی په ځمانه د منافقت نه نه ریږي وی ته پوه شه بده باندې چې سړی منافق دی عمر صاحب حذیفه ابن یمان لوی ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی وی ته پکې نه یو خو لیکن دا امانت دی به به حذیفه ابن یمان چې کوم مړي باندې جنازه کول نو عمر صاحب به برخه خصو نه خصه رسول الله فرمایي عبد الله ابن عمرو نه روایت نقل لې وې درې خوینه چې بغداد کې موجود شي نو هیڅ ضرر به تعالی درنه کی اگر که د دنیا د ارسه د نفوتیږي فوت دي شي یو رښتې وینا یو د امانت حفاظت او بل خوراک کې ډېر احتیاط چې دا حلال ده که دا حرام د قشنه مونږ ګډ ورکړو چې دا مونږ دا فرق نه کوو دا شی حلال لګه خوراک حرام دی صرف خوراک خېټ راکته کول دي سلیم ابن عامر فرمای وی اوسط ابن اسماعیل د ابوبکر صاحب نه خبره اوریدلې ده چې یو کال وروسته محمد رسول الله وفات کیږي ابو بکر چې کړه رسول الله دا خبره اوریدل نو ویم ژړل د الله نبی وې د شي ویل شي علیکم بالصدق ای ملګرو ګور تاسو باندې رښتیا لازم ده وی فإنه در رښتیا چې د نیکی سره جمع کیږي او نیکی او رښتیا چې کله په انسان کې موجود شي دا بګور جنت ته ویسي او ځان ساته د دروغونه او د بهایي نه وځکه دا په پور کې وي او د الله نه د معافات سوال کوي به ډېری خبرې وکړې چې لړهمي مقته کوي حسدونه مکوي بغزونه مکوي بلکې رونه رونه جوړ شي قیس ابن ابي حازم فرمای ومن ابو بکر شمن خبر اوریدلې ده هغه به ویل شي ايها الناس اي خلکو ځان د دروغ نه وساتئ ځکه چې کوم انسان د دروغ نه ځان نه ساتي وي دا سړی د ایمان نه ګوره په یو اړخ باندې وږي به منکیږي دا سړی او رسول الله فرمایي چې د مازیګر منځ نه وروسته یو سړی خپل څاروي خرڅوي په هغه باندې قسم کوي چې زما دې په الله باندې قسم دا سودا زمانه په دې باندې غوښته ده او په دې باندې غواړي او زینو ورکوم او تعالی وز درکوم وې د شي انسان سره زمون الله اعلان د جنگ کوي وکسان یو بګدا توجه اسماعیل ابن عبید الله فرمای وی عبد الملک ابن مروان وی مال امر وکړو چې زه دغه بچنه د رښتې د شي وروخه یم لکه څنګه چې زه هغه له قران بیانوم او زه هغه د دروغ نه وساتم اگر که په میدان د جنگ کې واقع ولې نه سره دي نه چې په میدان کې د جنگ کې د دروغ جایز دي لیکن وی مال ویل چې زما د بچي ګوره د خبرې نه مساته چې میدان د جنگ کوم خبر ورته مخامخ شو دا خارج رشته وي عمر بن عبد العزيز فرمایي چې د ورځ د ولید بن عبد الملک سره خبره کولې دی شی بار کې هغه ورته دروغ دی ویلې نو عمر بن عبد العزيز ورته ویلې وېزماري په ذات الله قسم چې ذکر په خو بد باندې پوښې متروسه پورې ما دروغ نه دی ویلي او کوم انسان چې دروغ وي ودا ګوره په دې صاحب د دې دروغ کې یو عیب پیدا کوي ټیک د دې چانه بسان خلاص کو دروغ بو وایو چې پلانې چې دا کار دی او دا مسله ده دا خو که دا سړی چرته په موږ باندې پوښي چې لکه دا خو دروغجن دی به همیشه ګور موږ عیبجن واقع شو به بس موږ په خبره باندې څو خبره عمل نه کوي یو روایت کې راځي وما احب زدا خوخ نه غنم چې زه دروغ وایم وان لي الدنيا وما فيها او اگر که د دنیا د دنیا کې چې د څومره شوی د ټول مرسو پیرا کوي وسې دي کې بارا کې مګور دروغ نه وایم یو طرف باندې ټول دنیا ده او په دې دنیا کې ډېر قیمتي بلډینګونه دي او د قشن انسانان پکې دي او مالونو تجارتونه ودا چې ټول مال را کې دي شي نو سفیان سے فرمایي وی عمر مترف نه دا خبره واره دا غویر اجازه دروغ نه وایم اگر که د شینه مال خلک راکې را دي کی یو بل روایت کې دا راځي د عائشه رضی الله عنها نقل لې وی رسول الله د يهودي او سړي لوي ویلې اتقي به دې خبره نه ځانو ساته چې په الله باندې دروغ وایي داغه په کتاب وی کوم سړی چې رب العالمین باندې دروغ وایي او په قران او داغه پر رسولانو باندې وی دي سړي ځان له جهنم کې سټ تیار کی څه مطلب یو خبر اسمنګ الله رسول نه کړو تا ویل چې الله د شی ویل دی رسول الله د شی ویل دی وې پندې خبره باندې رب العالمین تعالی په جهنم کې یو سیټ تیار کړي ته چې مړ شو ډایرک به دغه جهنم لور شي بل تر باندې وفات کیږي ګورشم نه يهودي ویل یا ابو القاسم وېزګ وای کوم به دې خبره باندې چې ترشته وینا کوي موږ په تورات کې دا خبره مند کړې ده دا دروغ چې دی وې دا د بدوی د پاره یو دروازه ده او د ګناهونو د پاره یو چابی ده تورات کې دا لیکل شوی و چې کله انسان دروغ وایي وې د بدوی یو دروازه ځان له جوړه کړو د قشن د ګناهونو چابی ځان له واخصو چې په کم طرف باندې دا لاړو قتاده سے فرمای وزورا په قران کې رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده او د دینه مراد شې دی صرف او صرف دروغ وینا ده خراسون هم دغه معنا ده تر دې پورې چې عبدالرحمن ابن سلمہ سلمہ له خبره نقل لا وی چې کله ما اسلام راوړې ده ما دروغ نه دی ویلي مګر چې کله یو سړی مال دعوت راکې چې ای پلان راشه زما تو عام لا زور دا خبره کومه چې زما ورته اشته نه راځي وې به میریګم چې اسنه تق الله ونی لګي پورز قیامت مله دا خبره وږي ته خو وږي ته ولې دا خبره وږي چې ما ورته شته نه راځي یې زموړې یعنی د دروغو د یری د وجنه وې د الفاظ استعمالوم اسنه که زوی مجه زموړې او مور نو ما وې دا به دروغ لیکل شو قیامت کې الله سبحانه سره بده باندې ایسویو کې ایسه به می جهنم لبوس هغه سره به نقل کی تر دې پورې چې احلب ابن قیس په نامه باندې یو عالم دی هغه فرمایي وی چې کله ما اسلام راوړې دی ما اچرته دروغ نه دی ویلي مګر په ټول عمر کې یو کرت هم په دې طریقه باندې چې معنا به درست سوا تر دې پورې چې ایاس ابن معاویه فرمایي وی چې زه یو کړ دې دروغ وایم رب العالمین به دا معاف هم کی او سړی مال په دې دروغ باندې وی لزر درهم هم راکی وې د دین زکه ځان ساتم اس نه چې ما پلار په دې باندې پوي چې دا خود دروغ ویلې دی او دا پلار په وړاندې به زخه جل شمار دا پیسې بس کوم او د قشن دا خبره بس کوم نو چې کله یو سړی د پلار نه یریږي واغه دروغ نه وای نو هغه ځات چې هغه زموږ سوسو خالق دی دا غنه یره خو انسان باید خمه خسړې به دې کې ولري دروغ به بالکل ونه وای یو بل روایت کې راغلي دي التم د دروغ د بدی بیان شوی په دې طریقه باندې عبد الملک ابن مروان فرمای وی یو سړی په دمه را داخل شو د اطرافونه یو خبر ورته دا وکړه به خبرو کې چې تکذیب منوي دروغ منوي وجه دا چې کوم انسان دروغ وایي دغه انسان د پر بالکل رائے نه د زموږ شخص ملګری مو وایي وی کم سړی چې دروغجن وي دغه لپاره حافظه به نه دلته یو خبره وکي بار شلار شي به بل او نور مت ډېر خبره وکړي او رسول الله فرمایي چې اے انسانانو رښتیا باره کې سوچ کوئ اگر که تاسو ګورئ چې موږ به حلاکی کوم خیر درشته وای خو په دې کې نجات ده د دروغ نه ځان ساتئ که تاسو دا خبره کوئ چې په دروغ کې زمنګ نجات ته رسول الله فرمایي چې ګوره په دې کې هلاکت ده برباد بشي ګډ وډ بشي ایسته بلل شي او رسول الله فرمایي ویلا یؤمن العبد یو بنده پوره ایمان کې نشي داخله دی تر دې پورې چې دا په اړه خبره کې رښتې ونه وي او دروغ پرې نه دي حتی تر دې پورې چې په غب شپ کې ولې نه نو کله چې د بغب شي کوم د دروغ پرې خو دروي دا سره خالص مؤمن دی او کفاغي کې ویل ګور دا سره به مؤمن نه رسم عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی ایڅ یو خو چې هغه محمد رسول الله د ملګرو په نسبت په ټولو خوونه کې ناقص او خراب د دروغ نه بل شي نه وو د رسول الله ملګری به چکر خبر ویل کدا خو دروغجن دی وی پاګی باندې دا سړی به ډیر درد غرزه ور د نظر نه ابو دردا رضی الله عنه فرمایي شي وی ما ته پوښتنه کوي یا رسول الله مؤمن انسان دروغ وایي قال لا رسول الله ویل شي نه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وی چې کله یو سړی په الله باندې ایمان لري او په آخرت باندې ایمان لري دا دروغ نه وي خو چې کله دروغ شروع کړو دې سړي په الله باندې بالکل ایمان نشته په آخرت باندې ایمان نشته دروغجن سړی اصل لګي چې زه مؤمن یم او زه منځونه کوم او زه دا کار کوم او دا کوم او دا یو ورځ وی یو دوه کسانو د عبد الله ابن عمر په وړاندې یو بل باندې شیخ خرڅولو خبره به ګډه راغله شو نو ابن عمر ورته ویلې چې ان من آیت الايمان د ایمان په نخو کې لوی نه خدای راځي ته برشته غره کوي په کوم حتی تر دې پورې کتاله zarar هم رسیږي او ګوره په دې وینا کې به دروغ نه وي اگر کته دا خبره ذکر کې چې بده کې مال غټه ده بل چا خبره کې به دروغ نه نو خپل خو خامخا خامخا نه وي د عمر ابن ابي حفصه حفصه نقل لې وی یو سړی و چې هغه د خپل قوم لوي ویلې علیکم بالصدق ایزما ملګرو تاسو رښتیا وایي فانه نجات وزکه دا رښتیا چې دا ګوره خالص نجات دی او تر دې پورې علي رضی الله فرمای وې د خبرې دا ډول چې هغه رښتې دي او ډېر لوی ګناه د الله په نسبت دی هغه عقد چې انسان دا دروغجن شبه ولري دا سړی زما کې بسر باندې لوی دروغجن انسان دی چې کله دا دروغ همیشه او عائشه به دا خبره کوله چې رسول الله د ملګرو په نسبت دی په ټولو خوینو کې خراب او بد صفات شو هغه دروغ هغه ناروا یو روایت کې راځي د عبد الله ابن عمر نقل له رسول الله فرمایلی دی ان العبد دا بنده چې دروغ وای یو دروغ وې دا ملکونه لری شي د یو مل او یا د دوه ملو په اندازه باندې د خلینو یو قسم د ښخاب ویرو چې ویسه یو مل یا دوه مل په اندازه باندې تیر وړاندې لاړ شي چې دا څه خبره ته روته خراب خبره وکړه صفه بن صفه نه نقل هغه فرمایي چې ورځ رسول الله ته پوښتنه وکړه شو ايكون المؤمن جبانا مؤمن انسان به بزدل شي توجه دي خبره لا قال نعم او قيل به ورته دا خبره وکړه چې ايكون المؤمن بخيل مؤمن انسان بشرته بخيل مشي قال نعم نو قيل به ورته ویل شو چې ايكون المؤمن مؤمن انسان بدروغ وي قال لا رسول الله فرمایي چې مؤمن انسان په میدان د جنگ نه وتښتي مؤمن انسان به بخل وکي خو مؤمن انسان به دروغ نه وي چې کله انسان دروغ شروع کړي دنه ګوره د ایمان نور روان شي په بل طرف باندې دا لاړو کبه دې حالت کې دنه مر حالت ډېر خراب شو په دې شو کیفیت باندې راغی چې دا به بل رقم تا د موسی ابن شیبان نقل دی رسول الله د یو سړي گواہی رد کړه دروغ ویلی و وی ته خو گواہی زکه مګه واچ ته په مجلس کې دروغ ویلی دي او دا څنګه منم اسماء بنتي عمیس فرمای ویزه د عائشه رضی الله عنها ملګریوم او دا ما برابر کړه جوړه مې کړه رسول الله خواله مې بوتله زما سر نور زنانم وی قسم کوي قسم په الله چې محمد رسول الله په کور کې بالکل ترکاری نه وسبا د دین چې ولوه کې شوده و پلم ته وشکل او به عائشه لور کړه هغه ته حیا وکړه وې ما ورته ویل چې حیا مکوا او مرت کو د رسول الله د الله سره شته والا قال دا فرمای وی هغه تی واخه سو ډیر په حیا باندې بیسکل تی وکړه وی به مال راکړه چې دا په ملګرو باندې ته وسکا نو موږ ورته ویل چې موږ ورته اشته نه راځي رسول الله دا خبر وکړه چې دروغ او لوګه جمع کیږي نه تاسو کوږي او دا خبر وکړي چې موږ ماړیو بلکې تاسو بری باندې سکل وکړي چې کم سړی وږي وي چې زموږ د شړګور دروغ ویلې د الله نبی فرمایي دا خطرناک دوی جرم وکړي دا فرمایي ما ورته ویل یا رسول الله کچرته یو زنانه یزمون په دې ملګرو کې یو ملګری یو هغه شل اشتره جو دا خبره کو جسمه ورته اشتنه راځي ایدم دروغ جن دی د الله نبی ورته ویل چې او دا قصړم دروغ جن دی بلکې صفه خبره دی وکي چې زه یو ګیم او یا زموړي مو داس ما ضرورت ده شته تر دې پورې بهران سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وی چې سړي وړي کې ماشوم له خبره کړه چې ها اعتیکا یا اعتیکا اے ماشوم از ما خو لاره زب صدر کوم بیا هغه د خو لاره شي هیڅ امر نه کوي دا خبرم ګره د دروغجنو خبره ده دروغ دروغي ویلې الکه از ما خو لاره شه تر دې پر دې لوی محدث باره کې دا خبره نقل لا ویغه دی وی مش په اندازه باندې د عالم بشلاړو داغه نه اس خوش شوو وی لمن د شکړلو د اصل आवाज کې معلوم आवाज چې ورته کې چې ما خو لراشه وی شکل نږدې ونی ولونه ما ورته چې خلاصه کده لمن دی لمن چې کله خلاص کړه پای کې هیڅ نه و نو دا یو مېش مزل وکي او داغه یو حدیث مې یاد نکې وې تا د اسره دومره دروغ ویل ته محمد رسول الله خبرو سره څومره دروغ وای دومره احتیاط عبد الله نقل دا رسول الله فرمایلی چې منافق انسان درې علامې لري وینا چې کینو دروغ وي وعده چې وکي مخالفت کوي او شمانت سره کې خود رشي سبه دروغ وي وي خیانت پکې وکي د قشند ابو هرره سم دا خبره نقل لا او علماء دا خبره ذکر کړې ده وی چې کم سړی دروغجن دی داغه د دروغ د وجه نه سبه خدای دا خبره نه مني چې دا په خپل ځمان سپر دینو مونږ لیسو انسان چې کله رښتیا وي دا خبره څه پیدا لري یو لس پیدا لري متوجه شي یو دا چې کله انسان رښتیا وي ودا د نیکانو لار باندې روان شو د شي انسان مزمنګ الله جنت لره بوش دویم چې کله انسان رښتیا وي دا انسان د رب العالمین په دوستانو کې دی د انسان سره مزمنګ الله خصوصي مینه شروع شي دریم رب العالمین د خپل انبیو توصیف کړي په دې خبره باندې چې دا رښتونی دی نو کله چې په موږ کې د رښتیا صفت موجود شو تک الله بس موږ هم توصیف وکړي والله چې موږ توصیف وکړي دا توصیف دی انسان بچو دا غو توصیف سي څلورمه پیدا پکې دار چې انسان کله رښتیا وي نو ټول انسانانو مسره مینه کوي د محمد رسول الله سره د اسلام دشمنانو مینه کوله په دې مناسبت باندې چې دا رښتونی انسان دی لیکن چې کله توحید مسله راغله نو ایسه به مخته واړو او بل نشه به د پنځمه ده ده وې کوم سړی چې رښتې وي دا په جامعه کې ډیر اوچت عزتمن انسان دی او که ته دروغ وای که عالم ولې نه سره خبر لوي څو غوګم نه کیږي شپږمه فائدہ علماء دا ذکر کړی وې دا رښتې چې انسان وي د دې انسان اعمال به رب العالمین په دربار کې قبليږي ومه فائدہ علماء دا ذکر کړی چې انسان رښتې وي دا دلیل لري خبره ده چې دا قوي دي هم په ظاهر کې هم په باطن کې کمزوري انسان دروغ بشرو کی اتمه فائدہ علماء دا ذکر کړی دا ویدارشته کې چې د نجات ته او په دې دریغو کې چې دا ګره تبعی ده نور خو خاصو کله نجات په طرف باندې رواني کې رسول الله فرمایي را روان شي او که د حرکت په طرف باندې ور رواني کې نو به د دروغ په طرف باندې ورشي لسمه فائدہ نهمه فائدہ علماء دا ذکر کړی دا وی چې کوم انسان رښتیا وي داغه اره خبره به د خلکو بزرګونو کې خصوصي اثر لري او خاص کوس په ټلیفون او موبایل کې څومره دروغ د خلک وي دا څومره zarar دی لسمه نشه فائدہ دا ده چې کوم انسان رښتونی وي رسول الله فرمایي دا د انبیو سره د شهدا او سره د صالحینو سره په ورځ قیامت الله تعالی جمع کی نو درې سوا شپېته خو نه رسول الله فرمایي چې عیسی بچا کې موجوده شو دا به الله جنت لموږي چې باید تقریبا دا دوه موږ تاسو ویلې یو حیا او بل رښتې چې کله په انسان کې حیا نه و د قشن په انسان کې رښتینی دروغي دا انسان اسی ځان کړي دا انسان بس موږ الله د جهنم په طرف باندې بوزي الله رب عزت موږ تاسو یقین رښتینی مسلمانان جوړ کړي رب العالمین دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه